دغه بل لیک زموږ اورېدونکو محمد یعقوب او محمد اشم را لېږلی او پوښتنه کوي وایي که یو سړی په دې نیت سهار په روژه کښې یعنې په سپېدو دا کښې خوراک وکړي چې پېشلمی دی وي سهار اوس به دی څه کوي حضراتو دغه سړي چې خوراک وکړي د ده په خیال کې دا وچه شپه ده سپیدې نه دي لیکن هغه سپیدې چاودلې وې سهار و چې د خوراک وکړي پر دغه سړي باندې تنها و تنها یوه ورځ قضا لازمه شوه د دغې روژې قضا به بیا بله ورځ راوړي پس له روژې یعنې په اختر کې یا مثلا په نورو میاشتو کې سره قضا براوړي کفاره پر دې سړي باندې نشته او ګناه هم پر دې سړي باندې نشته د غلطۍ په خاطر د دغه مثلا غفلت په خاطر چې د ده خیال دا و چې شپه ده هغه سهار دی نو روژه ماته ده د هغه روژه به نشي تر ماښامه امساک به کوي هر نور ځل که په دغه غرمه کې یا په دا ماپښین کې د خوراک وکړي، بیا پر ده باندې کفاره نه واجبېږي، د کفارې څخه خلاص شو، ولې خو روژه یې ماته شوې، آینده چې هغه فساد راغی په روژه نه دی واجب. مسافر چې و کور ته راشي، تر ماښامه دې بیا شی نه خوري، کېڅم د هغه روژه نه ده شي. یا زنانه ده دا په ورځ کې د روژې د هغه خپل شرعي عذر څخه پاکه شوه تر ماښامه چې بیا شی نه خوري دا د دې ورځې احترام دی انوس کې شی وخوري دغه زنانې ډوډۍ وخوړه یا مسافر کور ته راغی ډوډۍ وخوړه یا مریض و په سهار کې چې څه هغه روژه نیت کړې ده اما غرمه وچ کلک جوړ شو انوس یې بیا د روژه ماته کړه په دوا یا په غذا یا په جماع پر ده کفاره نشته حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه حیات په مدینه طیبه کې د مازدیګر حصه وه هلکه لورېز وه تکه توره تاریکه سوه د دوی خیال دا سو چې ماښام دی مؤذن اذان وکړي دوی روژې ماتې کړې د سیو د لورېز سره ولاړه لمر هلته جګ ولاړ نو حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل والقضاء یوم یسیر علینا د یوې ورځې قضا پر موږ آسانه کار دی اشاره یې وجې ته وکړه موږ ورته سیف وکړو چې کفاره نشته اما قضا د دا ورځې روژه به راګرځوي بیا بل وخت والسلام ډېره مننه